څنګه دوی پوښتنه کوي وایي که یوه ښځه حیضناکه وي که چېرته د دغې ښځې حیض په شپه کښې قطع شي نیت وکړي روژه ونیسي غسل په ورځ کې ونه کړي ماپښین یې وکړي دغه روزه یې صحت لري او که یا او دې خور ته باید ووایم چې جنابت او روژه هیڅ تضاد نه سره لري د دا قسمه یو سړی وي ایا دې بیا د ویډیو چې عیادي جنوب دی چې اسلامي د شپې غسل نه دی کړی سهار یې نه دی کړی بېدینه و لمونځ یې هم نه کاوه اما روژه یې نیولې ده ماپښین مازدیګر غسل کوي هغه روژه ګردسي ده روژه او جنابت دا سره یو ځای کېږي حضراتو او لمونځ بیا اودسه لمونځ جنابت دا نه سره یو ځای کېږي یعنې په جنابتو په بیا اودسه لمونځ نه سي کېږي او که سړی جنوب وي دا ګرده ورځ جنوب و نیمه ورځ جنوب و هغه روژه روژه ده ولې روژه په هغه درې شی باندې اړه لري لکه خوراک و لکه څل لکه ښځه د خپل میړه سره یو ځای کېدل یعنی نارینه د خپل کورولت هغه درې شیان منع دي او دا جنابت په روژه کې دا د روژې سره ضد نه بلل کېږي یعنی روژه نه خرابوي روژه نه ماتي هغه روژه یې سیده والسلام